یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون د ایمان نه راړي په دې قران باندې ورته دې کتاب ورته راغې دې ایمان نه راړي کوم کتاب ورته راغې ذاتي کتاب ورته راغې چې د زکمامو کتابونو هغه ته سردار دی اخیری کتاب دی او ما په داسې شپه کې نازل کړي دي چې دا غي شپې عظمت او برکت احادیثو کې بیان شوی دی او قران پاک کې بسم الله نو غي نقول قيله يا رب هغه تر شو حامیم حی او میم الله اعلم بمرادی بذلک اقسم باسم الحكيم والمتين او الحميد والمجيد قسم می دی په حکیم په نوم د حکیم او د متین باندې چې الله دی یا قسم نه په حمید او په مجید باندې نو جواب د قسم څه دی دا قران قبول کړی دی حامیم الله عالم له پمراز خپل سره دینا او حی اقسم باسم الحکیم والمتین یا حیات الباطن ملاحت الظاهر صفائی د ظاهر باطن حلاوه دا صفائی د باطن دا او د ظاهر دا والکتاب المبین قسم می دی په کتاب مبین باندې چې بیانې تاسو ته بیان کوي تاسو ته د سب بیان کوي د تمام کال د تمام عمر د نظام د دنیا درته بیانې ها قسم می دی په کتاب مبین چې بیانوي تاسو ته حق او باطل یو دلائل دوا او بیانې تاسو ته نو جواب د قسم محذوف راو باسي انك لمن المرسلين دا جواب دی الله وی دا د عظمت ته کتاب د طالبانو قسم می دی په کتاب مبین الله قسم وکړو عظمت څه دی ان انزلناه فی لیت مبارک دا قسم د پاره د عظمت دی قسم می دی په کتاب مبین انک لمن المرسلین جواب شو ان انزلناه ما نازل کړی دی دا قران فی لیلۃ مبارکۃ پشپ مبارکه کې شپه مبارکه څه ته وای طالبانو ما نازل کړی دا کل امر حکیم هر امر حکیم مبرم تقدیر دو قسمه دی یو معلق دی یو مبرم دی کل امر هر امر حکیم مبرم لا يتغير چې تغییر نه کوي امرا فرقا په جدا کولو سره امرا فرقا په جدا کولو سره من عندنا مفعول له د جانب زمان ان كنا مرسلين لك بالقران ما لګلې تعالی را په دې قران سره ته ما لګلې دا دلیل د رسالت ته رحمتا من ربک ازر رحمت د جانب د رب ستانه رحمتا من امرنا دا بدل له رحمت دې د جانب د رب ستانه انه هو السميع العليم دا الله سميع او اقوال دې عليم نه په افعال باندې عليم دې بكل شيء لا غيره بل زو ارچاته علم نشته دې الله عالم دې نو په دې ځای کې طالبانو وای نزول قرآن ته اشاره ده چې د قرآن نزول څو ځل شوی دی نو د قران نزول دلتنا په ليله القدر کې ليله القدر کې شوی دی او دلته کې وای ان انزلناه فی ليله مبارکه پر مبارکه کې شوی دی هلته وای مبارکه کې دلته وای هلته وای فی ليله القدر کې وای سره ریان شي چې دا وام که دا وام کم کم یو دی نو دلته بلې غونته کې تاسو فکر کوی ښا ما ان انزلناه الله وای ما نازل کړی یعنی حکم میکړی د نزول کتاب چې سکال به قران دی قران به دی ما نازل کړی د لر پښپه مبارکه کې د عرشنا بیت العزت تا دا نزول د عرشنا بیت العزت تا دغه د عرشنا بیت العزت تراغه په دې شپه کې او حکم یو کو فی لیلۃ مبارکۃ پشپ مبارکه کې دې ته لیلۃ المبارک وایخه لیلۃ السوق ورته وای او لیلۃ لیلۃ السوق لیله مبارکه دا ورته وایخه د دې نمونه ډیر دي او د دې شپې ډیر خصوصیات دي طالبانو دا غوښتمه ده دا 15 د شعبان ده او په دې شپه کې یفرق جدا کول شي یبین و یكتبو لیکل شي او بیانول شي جدا کول شي کل امر هر امر مبرم تقدیر دو قسمه دی یو معلق دی یو مبرم دی نو مبرم چې دی دې کې فرق نه راځي معلق چې دی دې کې فرق راځي په دعا سره حدیث کې دا دواړه الفاظ راغلي دي نو دلته کې دا حکم شو چې سکل به قران دی په دې کې امور عظام را دي طالبانو امور عظام درته ځکوام ما تاسو دا یو ځل ویلو دي ښا دا ما تاسو ویلي دي امور عظام دې کې راځي یعنی قسم دی په کتاب باندې دا شاهد دی بیانې رسالت رسول پاک جواب د قسم اغه راوت په دې شپه مبارکه کې ليله النصف من الشعبه دا شپه د عن اکرم رضی الله تعالی عنه وجماعه من الصحابه هي ليله النصف من الشعبان تسمي ليله الرحمت دي تقول ليله الرحمت وي ليله مبارکه ورته وي ليله الصوت ورته وي درته روزو نه کوي الله تعالی نازلېږي په دیش پکې اسمان د دنیا ته فیقولو الا من مستغفر فاغفر له الا من مسترزق فارزقه الا من مبتلى فاعافي في كذا وكذا حتى يطلع الفجر عائشه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ينزل ليله من الشعبان الى سما الله نازلېږي په شپه د شرمان يغفر لاكثر من عدد الشعر غنم کلب قبيله د ګډو عمره وقبيله بعض وی په دې کې موز محسوسه ده ډیر منځونه ابي هريره وی چې چا چې ولس دا سورته دخان په جمعې په شپه باندې نو سا الله ورته بخنه وکي بغوي لیکلږي او په دې کې چې دې شپه کې حکم وکي نو په دې شپه کې حکم راځي په دې شپه کې حکم راځي حکم وشي چې سکال به قران کته دي ان انزلنا في ليله القدر وليله القدر کې راغلي دا تطبیق دی دا تطبیق دی شو نازل شو په لیله نسب د شعب دغه کې ليله القدر کې د بیت العزت نه بیت المعمور تراغه راغه بیا تدریجا درویش کاله کې دو میاشتې درویش راځي کې بیا خلاص دو میاشتې درویش درویش کال کې قرآن شریف خلاص حکم وشي په دې شپه کې راځي هر کال دا راځي هر کال دا حکم راځي چې څه کال په دنیا کې دا کار کیږي دومره مړیږي دومره ژوند کیږي دومره بودونه کوي دومره ودا کار کوي لولي امور دا واړه واړه ور سره دي دا خو دې سره لیکلي دا په دغه شپه باندې راځي د برنه او عبد العزيز دباغ وای زه په خپل موجود وای دی کې دغه دی غوس دی دی وای زه خپل موجود ما ټول چپ ولاري داسې چپ لکه ساپ کې ني نو ولاري روح سره او په جسم سره روحي چې هغه مړی او په جسم سره چې هغه ژوند دی نو دالته ولاري ټول منتظری د روح د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ټول منتظری چې څو خبر راځي رسول پاک صلی الله علیه وسلم روح مبارک راشي نو جبرئیل علیہ السلام ولا دفتر ورکی د ټوله دنیا دا د کال دفتر دی بجټ چې ورته وایي د دنیا بجټ دا دی د 12 جون باندې پیش کړي اته بر شو اته ټیکس لګي بجټ دا دی نو راشي نو رسول پاک واخلي نو هغه د دنیا یو غوث یې غلې ورکی د دنیا غوث د اقالیم غوثان لورکی و اقالیم دي و غوثان د دنیا و اقالیم غوث هغه قطبان لورکی قطبان ابدال لورکی او تاد لورکی په لس منټه کې بدل تر اورسي هغه حکم په لس منټه کې دنیا کې چې دا دا بکیږي وروره دا دا بکیږي دا ممړیږي دا بجوند کیږي دا به واده کوي دا به زوی پیدا کیږي دا بزای دا امور عظام دی وای زه په خپل پاغي کې موجودم په دې طریقه باندې راضي هر کال په دغه شپه باندې نو سره ویخي چې یا الله زه بدبخت ما نیک بخت کې یا الله که د بیمار ما جوړ کې نفلونه کوي الله ته که زه شقی ما سعید کې یفرق کل امر او جدا کول شي په دې شپه کې دا یو عظیم الشان شپه ده الله دې مونږه تاسو له سعادت نصیب کړي او دا سعادت چې قران ته کینولې شکر دې کله خدای خبر شي یو با کې نه به فيها يفرغ كل امر جدا کول شي ار یو امر امي امر مو حکیم مبرم دغه تقدیر دوه قسمه دي یو مبرم دی یو معلق دی معلق معلق هغه سره ادا واقع بعدات سے زامن سره کړی و خدا سے زامن سبق ورته استاد وی ډیر لوی استاد یو هغه یو خل غزل بغداد ته پسې بغداد ته دعا وکړه بیا رسو ورته وی لکه الله تعالی د شقاوت نه ختم ک سعادت ته راوست اخو مولایانو الولد سر ابي اعتراض وکړ ویجی دا تاسو وایي اپل شخیو او اوس نیک بخش بغداد سے ورته وی آو په مبرم کې د شقیو په معلق کې شقیو او په مبرم کې د سعید جواب ته ګورئ په معلق کې د سو شقی نو ما دوا وکړه هغه معلق زما دوا سره دوا مې وکړه الله تعالی سعید کو او په مبرم کې دی سعید او خوش قسمت او نو شقاوت تلال سعادت راغه بغداد سے ورته عجیب جواب ورکخه نو غزامون یو من راو بالکل جکی نو تقدیر یو مبرم دی یو معلق دی دا معلق په دعا باندې بدلیږي په خیرات باندې بدلیږي په ډیر عبادت باندې بدلیږي او مبرم کې فرق نه راځي مبرم کوم دی مرګ لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون نه مخ کې کیږي ان رستو کیږي ښا هغه بیا شوی دی خانه هغه مبرم دی معلق کې فرق راځي په دعا په خیرات په منځونو په دعاګانو دا خلک ګرځي دعا راته وکړه په دې کې الله تعالی فرق راولي کنه يمحو الله ما يشاء ويثبت محوكي الله جل الله خوخه وشي التكليف لري کی ويثبت ثابت په پریدي ولې یو ليفرق عبد العزيز الدبا ابريس تبريز وګوري خدلته ابريس تبريز کې هغه جيبه بیان کړل يفرق كل امر جدا کیږي هر یو امر او را لګلې دې رسول او کتاب سوي رسول سوي دا خبره ده دای نازل کړی دا لا اله الا هو نشته معبود موجود الا هو غیر د الله نه دا مدعا شو نشته معبود موجود غیر د الله نه ولي هو يحيي د الله ژوند کول کوي او يميت مرول کوي ربكم پالون کې استاد او رب ابائكم الاول پالون کې د پلارانو په خوانو دي شکایت بل هم فی شک ول کې دی په شک کې دی توحید نه ادر رسالت نه یلعبون عبث کوي په دعوت غیر الله خو عبث کول دي غیر الله بلې اتا ته څه فائدہ درکې فرتقب انتظار کو یوم تات السما فارد کی جراشی اسمان بدخان مبین پکې په لوګي ښکارا سره کنایه د قحط نه دی باندې الله قحط بیا راوستخه په عربو باندې الله قحط راوست نو اسمان ورته لګي لګي ښکارې دو بدخان مبين يغشى الناس فتيب خلق فيقال لهم هذا عذاب اليم دا لغه دا عذاب اليم دی دا عذاب دی اډو کې خړلیو چرته دی لر نصیحت ذکر اوس تمنی وقد جاءهم رسول مبین پته زر راغلو دی ته رسول مبین خکارا بیانون کې رسول اثبات رسالت شو ولی دل تاسو واوري دل بیا تاسو نه منئ ثم تولوا عنه بیا وګرځ دینا وګرځ د رسول پاک دینا وقالو وی دی تارتن معلوم معلم دا ورته سو خیسړیا فننتقم منکم بیا بدل نه بدل واخل یوم پارس کی نبتشو چې گرفو کوم نیولو کوم نیولو کوم بچتل گف کبرا په نیولو لوی سره د نیولو کوم په نیولو لوی سره ان منتقمون ذ بدل غستم کې منهم د دینا ولقد فتنا الله وای ما امتحان کړی دی بسنینا ونقص من الثمرات عباد الله عباد بني بني اسرائيل د الله تعالی اني لكم رسول امين زتا رسول قارم پر رسالت ترا فرعون ته وی والله تعلو علومك وعلى الله فالله باندې تول وای چې انا ربكم الاعلى دا درک اني اتيكم ذرا غلم تاسو به سلطان مبين په حجت ظاهره سره فتوعدوه بالرجم فرعون دی وی روي موږ به په رجم کو او به ولو په کانو باندې ਸੰسار به کو موسی عليه السلام ته وی هارون عليه موسی عليه السلام وی اني عصت بربي ز پناه وان پر خپل سره وربكم پر تاسو ان ترجمون چې تاسو ما پر رجم کوي په کانو باندې ولي فإن لم تؤمنوا فتاسو ایمان را لای فاتذلوا زي زمانه جدا شي فلم یترکو دی موسی علی السلام نه پرې خود تنګوي تنګوي او تدبیر ورته جوړو مسلمانانو د قتل نو فدعا دعا وکړه موسی علی السلام ربه در خپل ته بالنصر فمدد تر ان هؤلاء قوم دا فرعونیان قوم دي مجرمون مجرمان خدای دې خو ما نه پری دي لری کې دې خو ما نه پری دي اوس ټول سبا نه پس بدر پسې دی درځي او تاسو دا ذکرو کوي وترک البحر رهوا پرې دی دریاب کلاو منفرجن کلاو پرې دی دریاب مفتوحا کلاو انهم جندن دا لخ کرګوټه دي انهم جندن کی تحقیر د پاره وایخه انهم جندن دا یو لخ کرګوټه دي یا ډیر لوی لخ کر دي په تعظیم د پاره وای ډیر لوی لخ کر دي مغرقون غر کول بشي دی غر کول شي کې د لارې خلاف پیدا مغرقون فيه نو چې دی لړلو موسی عليه السلام کوی نه لمدرکون او ته کلا انما ي ربي سيدينين دریاب یو دریاب دولت لارې شو کولاوي پرې خو کم ترکو ډیر کم ډیر ترکو پرې خو د فرعونانو من جنات هغه باغونو وتفريق غير تغيير او تفريق نه كذلك دقشان او رسنا په مراد سره ورغه قوم اخرين قوم بني اسرائيل ته هیڅ ځای کې فرق نور راغلی بني اسرائيل هغه می مردار کړ بني اسرائيل را لپه کې دی رشو فما بكت عليهم السماء ونجل البدي باندې په فرعونانو باندې اهل اسمان والارض اهل زمکی ایس په نه جړل وما كانوا منذرين انو دې مهلت کړی شي ویل توبه نی ولې وخت ورکو د توبه ولقد نجينا من اسرائيل او تقريب ورکې مانجات ورکې بني اسرائيل ته د عذاب مهینا وبني اسرائيل زماین عام ته وګوري تاسو می بچ کړی ولی په مجرم به تاسو میخونه وای دې ځای باندې یو میخ دې ځای یو میخ مزمکه باندې به ټاکو مجرم ملاته پروت چې به والي داسې مصرف خارامي الله وی وارکا ولقد اخترناهم په دې لره ما ورګ دې لره دې بني اسرائيل را على العالمين على علم فعلا قل سر بكثرة الأنبياء منهم دغه کثرت د انبیاء له په دای کې علی العالمین په مخلوقات باندې واتینام ورک ما دی لره دی بنی اسرائیل لره کرامات من الآیات دا آیاتنا کرامتنا ما فی بلاء مبین هغه چې په دې کې حجت ظاهر بلاء حجتا علی اعدائه انعام ظاهر ورته وایا په قصه د بنی اسرائیل کې بلا په معنا د نعمت کا او اته امتحان کا اته امتحان کا د بنی اسرائیل په قصه کې په معنا د نعمت کو په دې کې بلا او نعمت مبین خارا یومانا حجت خارا په دشمنانو باندې دوا بلا او مبین نعمت خارا درې انها شکایت ان هؤلاء په دې سره دا کافران د مکی ليقولون وای ان دې دهریانو چا په خدای نه خیرت نه منه ان هي نه دا ژوند موږ الا موتتن الاولى مگر مرد موږ اول په دنیا کې وما نحن بمنشرين بیا نه موږ جواب بیا ژوند کیدونکي بیا ژوند نشته تریا بدا دهر ده فاتو بیا اک بیا جون دین فاتو بیا باینا راتلو په پلارانو زمنګ باندې رسول پاک ته وای ان کنتم صادقین کی تا صادقان زمنګ پلاران راوړل کنه د ټټې دی تاسو ځای نشته نه پلار باندې کم ځای ګرځي پلار باندې کم ځای بیا سنباله قال تعالی او وكنيته ابو كرب وفي نبوته خلاف فنبوت ته خلاف ده وإليه ينسب الانصار النسبت کې د انصار امن بالنبي دې تبع ایمان راوړو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې قلب قبل ولادتي فخوال پیدائش رسول پاک نه ب 900 سنتنا نو على مخکې ښا به 900 نو سو کال مخکې دا چا ویلي دي جاء فی مواهب الرحمن مواهب تفسیر مواهب الرحمن کې راغلي دي یو لوی قصیده لیکلې ده دي توبه رسول پاک په صفت باندې او چې داسې زستا داسې او دی محشد هدايه لیکلي دي چې د ازمکه ټوله توبه اغستې و دا د مکی د مدینه شریفې د څومره ازمکه چې ده کنه دا په هغه زمانہ کې توبه اغستې و د ته معلوم شله په لار راته د کتابونو په خوانونه چې دی د تباغه نبی اخر الزمان هجرت کوي دا توبه یو شعر هغه قصیده کې وای ا شعر لیکلی ومن يلقاه فبلغه سلامي دا اخیری شعر دی ما نور نه راځي را لاغه لوی قصیده ده نو ومن يلقاه فبلغه سلامي دا خط ما به ورسي اسوک چې ملاقات شو رسول پاک سره زما سلام دا خط ورته ورسې دا خط پښ په پښ راغله دي رسول پاک سره سیدلې ده ښا فمن مواهب الرحمن هغه نقل کړي دي فمن يلقاه فبلغه سلامي سوچ ورسې دا خط زما رسول پاک ته سلام دی ورته ورسې نو توبه دا د په نبوت کې خلاف ده والذین آکسان قوم تبا والذین من قبل آلکناهم انهم کانو مجرمین مجرمانو ورنی بل یا تربت ورکی خواه مجرمانو پس سره وی بین السماء والارض دا بین السماء والارض نقطه شته کنه دا دی بل یا تربت تخا بین السماء والارض وما خلقنا السماوات ما ندی پیدا کړی اسمانونه والارض ما بینهما عذاب بشي پر ورځ د فیصله کې ان یوم الفصل په دې ورځ د فیصله میقاتهم تاریخ د دې اجمعین ټول یوم فارض کې لا یغنی مولا للبل نبلر کې یو دوست عن مولن دبل دوستنا شیء یو شیء من العذاب ولا ينصرون نبل دې امداد کول شي الا من رحم الله دا مؤمن دی الا من مگر ناغه مؤمن رحم الله رحمه الله چې رحم وکي په دمانه الله تعالی فإنهم يشفعون بعضهم لبعض هغه مؤمنان په شفاعت کې بعض بعض لره نو مؤمنان په شفاعت کې بعض بعض لره کافر به دوست فائدہ نه رسي یو دوست بل سوته الاخلاء يومين عدو د دنیا په ګناه باندې کنه په ثواب کارونو کې په دوستانی نو دا یو په پارس کې زه چرته حافظ وینم قران یاد کړی کنه او مشتمل ته مې روما یادو مې ځکه یو حافظ بلس تن شفاعت الله د په شفاعت په جهنم نه ریا کوي نو زه ورته ما یې رومخه ځکه تاسو سره پیغمبر وعده کړی دا چې یو حافظ د قران چې د عمل په قران کړي دی ول الله تعالی شفاعت کوي څو خوش خوش قسمت چې قران یادي یاد کی طالبانو اب الله درته یادې دا د هر انسان دی کې لیکل دي چې پروت دی دومره وانت چې کتابه دنیا پرته ني دلته پروت دی خو دې کلاو کا چې کولاوي کنه یاد به کی یوم لا یغنی عن مولا شیئا الا من رحم الله ان شجر التخفيف ورکی اکه چاو نه منه دا قران ادي یوم الفصل لتیاره او نکو او په غلطو سر شو نو شجره ونه د زقوم ونه د زقوم ناکار شه ده ثم ان لهم لشوب من حميم ثم ان لهم ياديل لشوب خلق بي من حميم د ګرمو بونه نو دې بخلنه وازي نو دا ملک ولا دا خپل داسې کی او را به کاږي هغه بل به پکې لګ یو لوی بلا واچي خړ خړ خړ چې کته به دي ښا دا دې چل مور سره کوي لشوب لخلط خلط من حميم د ګرمو بونه کشرب الهيم پشان د سکلو د ووخو دا اوخ لاته یو موسم نه دا اوخ لنه وازي دا مالک ولا ذاتي ولا واده کی منګه پکې واړی ذاتي چل بور سره کوي ښا ثم سبو فوق راتی دا نه چې لامبې من عذاب حمیم دا ګرمو وبونه زق ورته بو یوسف به خلا پلا دی پلا لړی کنه زق وسکا خلټینګه کا انك انت العزيز الكريم پته درته عزيز قوم کې عزیز ضرور وي او کریم معزز وي تا بشراف کله نبی اخیرت منه اد بانګونو نه تنگ وکینا ان هذا پته دردا دا ما غد کنتم بی تکذبون دا عذاب ندی زقوم دی غسلین دی چې وای تاسو په دې تکذیب کو تاسو تکذیب کو تشکونا ولا تتقون منه اذان نه بچ کو د دینه تقوا نه کولا اذان نه بچ کو بشارت ان المتقين متقيان مؤمنان في مقام امن فمقام د امن کې به د مرګ نه په جنت دی بمړي کې نه خان بس بیا مرګ نشته خان مرګ بالال کې کنه نو بیا څه دي خان وګوري جنتیانو ته وایو وګوري دوزخیانو ته وایو وګوري مرګ با حلال کې نو چې حلال کې ان مرګ ختم برګیش ماری الله وی وزوجناهم جوړه بکم دی در به حورن فغ حور سر عین دور دور غټي غټي سترګي وي بحورن عین فغ حور سر عین غټي سترګي وي يدعون بلل بشدي بلی بلی فی اپ دی جنت کې بكل فاکهه په هر میوه سره قسم میوه امنین په امن من انقطاع یاد ختمې دونه ګور دې راځو کې بیا یو میوه ختم شي مثلا انګور دی اوس نشته ده کنه هغه وخت دائما بر لا یذوقون فیها نبس کی دی فیها په دې جنت کې الموت مرګ لکه مرګ به ختم شوی الا الموتة الاولى الا په معنا د بعد موتة الاولى پس د مرګ اولانا پس د مرګ الله په معنا د بعد کا بعد موتت الاولى پس د مرګ اولانا دغه مرګ لا چې راشي بس بیا مرګ نشته خانه او وقاهم او بشبګي دی لرا دی مسلمانانو لرا الله تعالی من عذاب الجحیم لا عذاب د جهنم نا پس صلا فضلا من ربک ففضل سره جانب ربنا خا فعمل سره نګوره ففضل ترا ادوتنه بزرگان راوستل یو ډیر لوی شیخ وی په حساب وی وی هغه یو رب د الله د خلاف نه کړی یو رب سترګې رب هر وخت د الله عبا هغه وی زما به لوی حسابي کتاب وی الله ورته وی ها حسابي وی ودا د سترګو په بدل کې دا منځونه د سترګو په بدل کې دا عبادت د غوګو په بدل کې دا عبادت د جبه په بدل کې پوسو خیتا زغه سپاتې شو د کلیتاب مرغ شو الله ورته وی د ستاسو په ما توقع کړه وښوی دې څور څنګه پاتې نشو پیدا زما پر رحم جنت ته ده حساب نشته له زما پر رحم نغې پر رحم ټیلو جنت ته ټیلو هغه بل وی ته پس دی یا الله هغه به عبادت کړو یا الله ذی صاحب حساب نه منم زستا په فضل عزت مې په فضل جنت ته ده خدای دې موږ ټول په فضل او پر رحم ووري عمل عمل نشته طالبانو مونږ کې بس عملي سړیا زموږ عمودون ده ما خیالي ورته کړ دا مونږونه خیر الله دې موږ ټول په فضل او پر رحم ووري دا ناس ته خدای دې موږ باندې انتظار کوي انهم دای چې دي مرتقبون انتظار کوونکي دي فاهلكهم الله يوم بدر الاک بکې اله الله تعالی پر ورځ د بدر کې نو په صورت کې اول حقانيت د قران اثبات رسالت د رسول پاک او لا اله الا هو يحيي توحيد اثبات رسالت تخويب بشارت دلیل نقلی د موسی عليه السلام او د فرعون پیش کو توحید رسالت تخویب بشارت سلور وړ را لاسین سره وته داش او جاسیه جاسیه ورته دلته دخان دی دخان لوګی ته وای وشي یوم یاتی بدخان مبین دخان لوګی ته وای جاسیه ته وای یا سیه چې پړ مخې پروتي کافر به پړ مخې پروتي ښا نو الله تعالی وای مسلمان بنیږي دا مسلمان بنیږي ا کافر به پړ مخې پروتي ښا د غم نه د هیبت نه د ير نه د خوف نه الله مونږ له زور انعام کړل نو د دې ربط فینما یسرنا بلسانک دې سره لګي ځکه تنزيل الكتاب او قیامت کې با او په آخرت کې با اړول پروتي دو کافر کا اړول پروتي بسم الله شروع کو پنوم د الله الذي نزل الكتاب المشتمل على على الوحدان چې مشتمل او بیان کوي د وحدانیت د الله تعالی الرحمن رحمان فی نزوله بلسان العربی رحمان پنازلولو د قران په جبه عربی سره الرحیم بالمؤمنین باعطاء حلاوتهم رحمان په مؤمنانو ورکولو د حلاوت د قران دی قران کې یو حلاوت دی یو خوګواله دی یو مینه ده حق حدیث کې ناراضي نظریږي په لستلو سره حلاوت کې فرق ناراضي لولا ګورای نظر ورته کو اوره فائدہ در درکې حلاوت خوان عجیب خوان د قرآن کې یره د دې یقین وام ک دنیا کې پس د ایمان نه بل خوان داسې نشته د قرآن کې چې کوم خوان پیغمبر نقشه در تمکه کوي د 1 لاکھ 24 انبیاء او نصر د مخې کوي د تمامې دنیا د قومونو نقشه در تراړي هوا واخله خوش د کافرانو ظلم در ته بیانې د مسلمانانو عدل درته بیانې تاسو عجیب کتا بدبخت خلک ته نه لري محروم دي بدبخت ته محروم دي هغه یې پیژنې نه الفاظ دې کوي موږ له دا ډیر دي الګ ځان په مطلب پویا کا او شینتوتی حامیم حاوی الحجج حي حاوي الحجج رمز دال الله اعلم مراد حاوي الحجج حاوي دې پټولو دلایل ميم ماحي الشبه محو کوین کې د شبو دې شبي بدل لري کې خانه قران دله شبي لرکې یقین ساته کما شبه چی خو تراشه قران واوره واورا اګستا شو په پاتې شو بیا ما ته وای لرکې میخه قران لرکون کې د شبو او تورته عمیق نظر ترکینا او القى السمع وهو شهيد چې کې دی وغ دې حاضری پر لو باندې لو متوجي سترګي ټوله دې ته متوجي حواس خمسه متوجي کا تو ګور چې فائدہ درکې ده لکه نه خو ته متوجي کا خواص خام خبر ذک تدبر پکې وکا حاوی الح یا حاد النظر ممد الفکر حاد النظر صحیح کون کې د نظر دی ممد الفکر امداد ورکه عقل د انسان لا عقل سره چې قران مرګري شي ال عقل تان کافرو کې عقل لنو خرنوي قران ورته غني شنو خره ورته خدای ځکه وای کنه دا امداد نشته دی ورته خره ورته وای خدای قران عقل سره قران مرګره نه دی د مسلمان عقل سره چې قران مرګره شي نور علی نور يهد الله لنوره نور په نور راشي دی چې الله تعالی نور خلته حامیم حلیا مزینه کاله به می مزینا زینت ورګه تنزیل الكتاب دا منزل کتاب دے من الله لجانب د الله تعالی نه ذات الله العزیز غالب دے الحکیم حکیم دے په مولت ورکول کې دلیل عقلی په توحید باندې اثبات تصرف چې متصرف یو الله دے وګوري اسمان ته ان فی السماوات په دې در پاسمانونو کې ول ارض او پزموږ له آیات دلائل للمؤمنین مؤمنا علی حدوث الاجسام په حدوث د اجسام باندې زموږ جسمونه حادث دي کنه دا ټول مخلوق حادث دی په حدوث د اجسام باندې وفي خلقكم په پیدا استادو کې وما يبث هغه چې ينتشر خوريږي من دابه د دابون ګرځي آیات د آیاتونه دي لقوم یوقنون اقوم چې یقین لري فافاقو کې اپ نفسونو تاسو کې و آیاته یؤمنون دی به ایمان راړي لینجو من الویل چې نجات مومي عذاب نه ایمان راړي عذاب نه بچي اکی ایمان را نړو نو ویلن تخفیف او قروی دی ویلن عذاب دی کنده دا کنده دا عذاب دی د جهنم اولائک لهم عذاب مهین دې د پر عذاب سپکون کې دي ورکه دا سپک عذاب ته ویبودي تا قران ته سپک قتل تا دین ته سپک قتل تا پیغمبر ته سپک قتل تا علماء ته سپک قتل ورکه ومن ورائهم مخد دین جهنم جهنم دې ولا یغنی عنهم لربن کې دین ما كتبوا او چې دې کسب کړی دی شي ا دې یو شي ما جمعو من المال ولا ما عملو من السيئات شیء یو شی ولا ما اتخذوا انا غخدایان چې نیولی دی من دون الله ما سوا د الله تعالی نه اولیاء خدایات ولهم عذاب عظیم دی د پر عذاب عظیم د انکارهم القرآن سره د دین قرآن هدایت دی قرآن راهنمایي ده په دې خلا د دې رکوع کې بیان د وعید مسرینا معرضین عن القرآن چې اعراض کوي د قران نه ګرځي د قران نه اعراض کوي د قران د کې هغه انجام الله بیان هاذا هدا دا قران هدایت دی دې نه مني هاذا هدن کاملا دا هدایت کامله دی هاذا هدن کاملا دا هدایت کامله دی راشا هدل للمتقين هدل للناس هذا هدى دا هدایت هذا صراط ربک مستقیما هذا صراط ربک مستقیما رسول پاک توي انك لتدعوهم تبا بلی دی لرا تبا هدایت ورکه لار بخه قران لار خون کې دی قران ته هدایت وی هاذا هدا حصہ دا ولا دا عذاب درناک دا دلیل توحید عقلی بیانې یتفکرون پورخه لګنی منکر کی دي نه مني ګورا الله الذي عقلی دلیل الله غذات سخر لكم البحر تابع کړي تاول دریاب کراچۍ رپورټ باندې ولګي د دنیا نه راځي ملکونه وسخر لكم مسخر کړی تاسو له ما فی السماوات تابع کړی تاسو له هغه چې په اسمانونو کې دی هغه چې په زما کې دی جميعا ټول دا ټول تابع دي تفصیل دا دی جميعا ټول منه د جانب د الله تعالی نه منه د جانب د الله تعالی نو ته تابع شه د خدای کده په دې باندې zarar دی ثم الى ربكم ترجعون دواړه برب تراجي شي که عمل کوي که بد عمل کوي دواړه به الله تراجي شي دا بیان درته وکړو د دې بیان نه پس الله تعالی وایي وګوره دې دا نه مني دلیل توحید نقلی بیانې نقلی او اهل اهل مکه موسی علی السلام نو کتاب ورکړو په کې اختلاف کړو تاسو اختلاف نه کوي ګنې غرق بشي غرق ولقد آتینا موسی ولقد آتینا بنی اسرائیل ما ورکړو بنی اسرائیل ته کتاب تورات والحکم علم دا کتاب والنبوة نبوت ورزقناهم رزق ورکړو من المن والسلوى من طیبات پاکونه وفضلناهم ازیات کړو ما غیر علی العالمین په مخلوقات باندې په خپل زمانہ کې اوس خدا امت سیوا ده واتیناهم ورکړو ما دی لره بینات و آیات واضحه من الامر د امر د دیننا د قران اختلاف کو نه الله په فیصله او دا پیغمبر نه من ثم جعلناك على شريعه دا ثم ثمره د دلایل د توحید وای دا ثم تعقیب ذکری دی پس داینا پس د موسی علی السلام نامه تاسو له شریعت کتاب رسول پاک ته وای دی امت ته وای اهل مکی ته وای مون ته وای ثم جعلناك بیا مې وګرځو تعالی رسول پاک ته وای على شریعت په شریعت باندې په شریعت من الامر الامر د دیننا فتبعها نتابع شد دي شریعت شریعت د شرع شریف تابع شه شرع شریف ولا تتبع اهواء الذين تابعداري مکو د خواهش دا کسانو په دین کې هي خواهشات کوي تابعداري مکو د خواهش دا کسانو لا يعلمون چې نه پويږي لا علم سره وي خیر دی من الله شيء د عذاب د الله نه یو شی ان الظالمین په دې در ظالمان بعضهم بعض دینا اولیاء او بعض دوستان د بعض دي دا ظالمان خپل کې یوي ښا والله ولي المتقين الله دوست متقیان دی الله دوست متقیان دی التکیری دی الله ولي الذين امنوا ایمان کامل اغه ایمان کامل مراد ده او کامل مؤمن متقی کنا نو دواړو آیاتونو مقصد یو ده یو د نوم مؤمن ده یو د نوم مؤمن لکه وسنی دا صرف د نوم مؤمنان دي کار د دشمنای کوي او دې د الله دوست یم و دوست دی غاړه تراشه د سدوس به یا د الله دوست دی په راشه ته دا الله دوست دی هغه څه کوي ته خبري او خلکو نه موبایل پټي ته ورته وای ته خدای دوست دی په راشه غل که دوست دی هک ساده خلکا الته کی وای الله ولی الذین آمنو سوره بقره کې ویل دي کنه الله دوست هغه کسان چې ایمان کامل او کامل چې ایمان راړي هغه متقی الله هدایت دې د کفر او د شرک نه او رحمت رحمت دې ولستو او ریدو کتو سره د قوم یوقنون هغه قوم لچې یقین کوي یقین کوي ایله پورا او شکایت ذکر کوي داسې کتاب ته پرې دی شکایت دی وای مونږه تاسو برابرې سواء محیا برابر دي ژوند دي دی و مماتهم او مرګ دی ژوند او مرګ دی برابر دی یا ژوند دي او مړ دی برابر دي لا ندي برابر سا ما يحكمون عن عدم التفاوت بد هغه حکم کوي من عدم التفاوت مسلمان کافر نه دی برابر نیکی او بدی نه دی برابر دا څه فرق دی که خلقو پیدا کړی دی الله تعالی اسمانونه اسمان څنګه اوچت دی والارض از مکه از مکه څومره کته ده بالحق بالدليل الحق لاظهار الحق ولتجزيات ولتجزات جزاوري كل نفس اريونت بما كتبت فاجر كتب کړي وهم لا يظلمون ای باندې بزیات نه شو کوله افرئت خبر راکا من دا غچا اتخذ الهو جنی ولې د خواهش الهو خدای خپل اله ستوي خدای ته وي الهو اله هواه هوا هوا پس روان خواهش نفسي پس هوا ستوي طالبانو خواهش نفسي هوا خود دانه چې سار هوا لګي دا را رسو هوا لګي هوا او خواهش نفسي اتخذ الهو هواه هوا خواهش نفسي موافقا هواو از هوای خیش در هر ملتی گشت هر قومی اثیر ذلتی هوا د نسنا خلق اثیر ذلت شو کمن هو لیت کذالک فشان دا چا چې نه دارانګي یو سره د الله تعالی د کتاب د پیغمبر او بل د خواهشاتو په ذکر دي دا ډول برابر دي افرئیت خبر راکمن دا غچا اتخذ الهو چې نیولې د خدای خپل هوا هو موافقا لهواه موافق د هوا سره پس چې هوا خواهش نفسي وته موافقا لهواه موافق د خواهش سره چې خدای ورته بوت بوت خدای وایا لرګي ته خدای وایا ونی ته خدای وایا واته خدای وای سکیته خدای وای موافقا لهواه هغه ته خدای وای وادله الله گمراه کړی دل الله تعالی علی علم علا په معنا د معک ما علم سره د په علمنا سره د په نه لګه قادیانه پرویزی گمراه کافر هندوان سکان دوغرا سمره یې دونه جوړي خو خدای گمراه کړی سره د پوینه پوی دی علم الله ولا نور کوي و شي داسې چې دونه جوړي رامیا تباریان شي وختم علی تمیم اور والے په وګونو باندې وقلبی په زړه باندې غشاوت پردی د غضب دی وجعل علی بصری ګرځولې پستر ګمانه غشاوت پردې د غضب هغه نیویني د خدای د قدرتونه فمن يهدي سوق به هدایتو کې دته فلم يهتدي به لهذه الختم تا باندې چې دا مور لګولې هغه ته هدایت نه کیږي فمن يهدي سوق به هدایتو کې دته من بعد الله من بعد ادلال الله پس د گمراه کولو د الله نه هغه خدای به لار کړي په لار نشي کامیشه نصیحتونه ورته کې هغه خدای به لار کړي په لار نشي ولي فمن يهديه من بعد الله من بعد اذلال پس د گمراه کول د الله تعالی نه افلا تذکرون تاسو نفیت ناغلی شکایت وقالو وای دی ما ما هي نه دا ژوند زمونږه دا دهری دی ما هي نه دا ژوند زمونږه الا حیاتنا الدنیا مگر حیات زمونږه په دنیا کې نموت مړیو ونحیا ژوند کیو وما يهلكنا نو هلاکه موږ لره الا الدهر مگر دهر بس زمانہ دا یو دهریو دی مردان کې نو هغه الکانو ملک د دې دې دیو دهریو وما یهلکنا الا الدهر نه علاقه موږ مگر دهر وما لهم بذلك نو دې لره په دې قول باندې من علم دلیل انهم ندی دی الا یظنون مگر ګمان کوونکی اذا تطلع علی پاو کې جوړو ته چې بدای باندې آیاتنا آیاتنا زما بینات واضح ما كان حجتهم نو دلیل لدی په دنیا کې الا ان قالو مگر دی وای ایتو بیا باینا ته زمون پلار راولا په دې دلزیه مونږ تا نه تنګ یو کپلار دی راولې مونږ تا وو چې خدای دې زر مړ کا ته پلار مې راولا دې دې روي پلار مې راولا د اوسه تندر ازي پلار به راشي نو بیا به راولې نه مرګ رحمت ته د کله کله مسله کې وام دا خلک نه پوي دا کمقل له مرګ رحمت ده اوس که ستا پیندنی کونه ژوندې وي شپږ هغه دور دور وي ادري کې دی خوي هر یو لګه چوری کې ډوډۍ ورکولې تا به سار ما خام غي سپالو کې تا به کار کو ها تا به غي له چوری ورکول کې تا به کار کو هغه به پی پی کول دا مرګ رحمت ته الله تعالی دا غوډي رحمت ته چاله ځانه کې راځي چاله بډاوالي کې راځي چاله حرم کې راځي دا غوډه خدای رحمت ته خدای ورته رحمت ویلي راضي به زنو الله ورته ویلی ښا وما يهلكنا الا الدار وما لهم بذلك نشته په دې قول سره بن علم حجت دلیل انهم الا يظنون مگر ګمان کوونکي پیدا تطلع پاو کې چولته چې بری باندې آیاتنا آیاتنا بینات واضح ما كان حجتهم الا ان قالوا ایتو بیا باینا رات پلاران ان کنتم صادقین یو ادا انو ولله ملک السماوات الله تعالی د پاره بادشاہي د اسمانونو دا دا لا يعلمون پوری دا ورته وي لكن اکثر الناس لا يعلمون نه پويږي د ګری دهریان دي تصرف ته نه ګوري ولله ملک السماوات والارض دي تصرف ته وګوره ويوم تقوم الساعه فارج کې جوړي قیامت چې سدي ویلي سدي کړي بدای لیکي ښا یکه زیات کم نشته دي ان كنا نستنزف الله وی په دې دروم چې مالک ملک زمالک ښا الله وی ما ورته ویلي کنه دغه الله ځان ته مالک یعنی ملک زما په حکم زما په امر زما ان كنا نستنسخ دا هغه عمل نامه چې لیکما په ملائکو ما كنتم تعملون هغه چې تاسو عمل کوي دې کې له ټول ارسوال خدي کې بد بشارت هر جا کسان چې ایمان راوړ عمل صالح کوي ويدخلهم داخل بغير ربهم در رب في رحمتي په جنت کې ذالک الفوز المبين دا کامیابی ظاهر ده فاستكبرتم فاستاسو تکبرکم وکنتم قوما مجرمین او تاسو قوم مجرمان کافران تاسو باندې من راځي مولا سه پرېدا دا پرېدا تاسو به وي پیدا قیل چې ویل شي ان وعده فاغ وقت چې ویل شي ان وعد الله حق وعد الله تعالی حق ده شو ویل شو چې وعدها الله حق بالبعث بعد الموت والساعه قيامه لا ريب فيها نشته شك فيها في اتيانها في دلائلها في بيانها في نشانها ونشانو دا قیامت ان قلتم تاسو به ما ندري مساعته موږ نبی جن قیامت ستوي الا الظن ګمان دې چې مولا یان یری خلق وما نحن بمستيقنين انا دي واپس راتون کی انا دي دي یقین کون کی د قیامت او واپس راتون کی نشته ده خلق واپس نشته ده قیامت چې ته واپس دنیا ته راشي وبدا ظاهر بشي لهم دیتا بدامن ظاهر بشي لهم دیتا سیئات ما عملو عذابون الاغه چې دی عمل کړي په دنیا کې چې څه عمل کړي په دنیا کې ورته ښکار شي وحاق بهم نازل بشي بهم په دې معنی ما کانو بي استاذون هغه جودي هغه سره استهزاء کولا هغه عمل هغه دین قران د دې پته به التلګي ښا په شکر واسي چې الله ایمان را کړې او بیا قران ایمان وقيل اول اليوم ننذ دي کافرانو ته ویل اليوم ننذ ننساكم هیر خو الله کې راضي نه وي طالبانو ننساكم هیروم تاسو نو الله نه یریږي نن ساکم سر لازمی معنا بکوي اليوم نن نترککم نن تاسو پرېږدم فی النار فور کې کما نسیتم لک جتاسو هیر کړي وا تر کړي وا هیر کړي وا لقاء یومکم ملاقات یومکم هذا درز تاسو دا تاسو دا قیامت نه مانو دا هیر کړو ومأواکم النار او زای تاسو جهنم دې ومالکم من الناظرین نبی تعالی مددګارانو ذالکم دا عذاب بانکم بذات تاسو اتخذتم آیات الله نیوری آیاتنا الله تعالی خودوا پټو کو سره آیاتونو سره واټو کی کولی پوش آیاتونو سره قران سره دین سره پیغمبر سره وغرتکم الحیات الدنیا لو کړی دی لره لذات حیات الدنیا دې دې بدینت عيش عشرت فاليوم لا يخرجون نجيب خارجه لا يخرجون منها نه به خارجيږي د دې دنیا د دې دوزخ نه لا یخرجون منها نه به خارجيږي د دې دوزخ نه ولا هم یستعتبون انا بدی طلب د واپس لو کول شي لا يطلب منهم ان يرضى الله بالتوبه نه به طلبول شي دین چې رضا کې الله په توبه سره یو دا ولا هم یستعتبون بدی طلب د واپس لو کول شي لا يرضى الله لا يرجعون الى الدنيا نو واپس دنیا ته راتلی شي نه دنیا ته واپس راتلی شي نه الله توبه قبلې نه سامینت نه بزوري نه بازاري نه بازار مې آیات خلاصه د صورت دالا الا بخلاصيږي د دوزخ نشي دا قبول کی الا بخلاصيږي د جهنم نه چې دا قبول کی فلله الحمد الله تعالی د پر حمد کامل حمد دائما ذکر له الكبرياء دی الله تعالی د پاره لوی دا لوی دا الله تعالی لره الكبرياء ردائي رسول پاک حدیث ته رسول پاک وای الله وای الكبرياء ردائي کلوی ما سره خای تسلوی کې د غلو کندو په کونه باد درکې دا بدر نوځي سبکه ته سره لوی کې تکبر کې لو الكبرياء دي الله لوی دا پاسمانونو کې والارض پزما کې هو العزيز الحكيم دا الله عزيز دی غالب دی او حکیم دی نو دا خلاصه د سورۃ طالبان فلله الحمد توحید راغی عظمت د الله راغی اسمان زمکه راغی او اثبات رسالت وای دیتا چې وای الحمدلله کل کې اثبات خپل ور سره کېدل اثبات رسالت راغې توحید راغې او لوی عظمت الله دې عزیز دې کني منی غالب دې تخریب راغې حکیم کی بشارت ته مولت راغې حکیم کی بشارت ته عزیز کی تخفیف دې د بده ذات لا یوثق وثاقه احد نو دی خو خلاصه کې راولې تاسو ښا نو د نو د صورت جاسیه حاصل سره وته لا اله الا الله محمد رسول الله بدای حاصل راوت دعا کوي طالبانو الحمدلله رب العالمین صلوات الله دې ستاسو زمونږ استقامت نصیب کړي علم با عمل د قران دا علم دی الله ستاسو زړونو ته تاسو ذهن ته راولي ته تاسو نه دی الله نور تورثي دا ناس دی الله د خپل قربت د رضا وګرځي او سوچ راضي ارزای کی ورته وکی دي ارزای کی زکی الله دې ټول له خیر ورکی دا خاتون چې چاره لګلی دی کم قسم دعا غوښته ده هغه ته دعا وکي چې الله تعالی دې هغه ټول ته دعا وکي چې نواب مریض دی نور مریضان یې څوک په جیل کې دی الله تعالی دې خلاص کی الله تعالی دې ټول الله تعالی دې ټول خیر نصیب کړي ټول دې الله رښتې ورکړي څوک هسپتالونو کې دي والدې بیمار الله دې ول صحت ورکړي او دا بل اکسیډنټ کې زخمی دي الله تعالی دې جوړ کړي الله تعالی دې ټول الله خیر ورکی استقامت ورکی دی ملک ته دی الله خیر کی دی وطن ته دی ملک ته دعا وکي چې خدای پاک زموږ د ملک د کافرو نه بچو ساتي کافران ورته بد غضب دي خدای پاک دې دا کافران تباہ برباد کړي او دا عبدالرزاق سے بٹاگرام کی بندی دی اللہ تعالیٰ دے دے اخلاص کی خواہ بٹاگرام جیب کی جیل کی بندی دی اللہ دے ذرہ اخلاص کی الله دې ټول دردونه د ټول لر کی الله دې ټول لخیر ور کی صدیق الله دعا وکړه الله تعالی مولوی صاحب الله تعالی دې اغلا علم با عمل ورکی الله دې مجاهدین د پاره دعا وکړه الله تعالی دې مجاهدین کامیاب ساتي الله تعالی دې چې خبرې کوي غیر الله کامیاب کی الله تعالی دې مؤمنان بچ ساتي الله دې ټول له خیر ورکی الله تعالی دې امارات اسلامی قائم دائم ساتي او ټول طالبانو په مال اختیار کې دې الله کابل راولي دا ایدوان دا که انګريزيان دي خدای وباسي هندوان پکې دي انګريزيان پکې دي او زمونږ ملک دی الله تعالی په ټولو غالب کی او چې داسې یره په زمونږ په دې ملک باندې الله رعب ولور کی چې دا کافر دي نه تختی خدای دې د کافرانو خپل کې دا بیړې او جنگي کافر دې خدای خپل کې او جنگي الله دې په خپل عذاب نازل کی الله دې پاکستان مسلمانان ټول بچ ساتي الله دې مسافرانو ته لوی خیر ورکی الله دې مسافرانو دواګانې غوښتي دي هغه ترجمه اوري خدای دې ولا خیر ورکی او استقامت ورکی مرزونو اپتونو نه الله بچ ساتي الله دې ټول ستاسو چې څوک امداد کوي الله دې دا غي امدادو کوي الله دې زموږ دا وطن محفوظ ساتي الله تعالی دې زموږ ټول اسلام کې دنا کلک ساتي الله دې طالبانو له خیر دارین ورکی الله دې کوم مشران علما وای کې ژوند دي دغه عمرونو کې دې الله برکت واچي چې کوم وفات شوی دي شيوخ الله دې په قبرونو رحمتونه وري الله تعالی دې موږ تاسو نه رضا شي ربنا تقبل منا